اصل کې دا ورته مضاف ته شروط تحقق الاضطراب شرطنا چې هغه سره ثبوت او تحقق د استراب راځي چې نشي مسما کې د حدیث مضطرب الا اذا تحقق فيه شرطان مگر چې دو شرطونه پکې موجود او ثابت وي وهما غدادي اختلاف روایات الحدیث اختلاف دې د روایاتو د حدیث بحیث لا يمكن الجمع بينها جمع ممکن نه ده دویم تساوی روایات فی القوه په قوت کې برابر دي خو جمع ممکن نه ده او امکن الجمع بینهما یا جمع ممکنه وی په من د دې کې بشکل مقبول په یو شکل او صورت مقبوله سره فإن صفت الاستراب صفت د استراب تزول عن الحديث دا زائل کیږي د دې حدیث نه ونعمل عمل بکو په دا وخت پر روایت راجحه په حالت د ترجیح کې ونعمل بجميع الروايات عمل بکو په ټول روایت فی حالت امکان الجمع بینها په حالت د دې کې چې جمع د دې ټولو په منځ کې ممکن وي اقسامه د دې اقسام دا حدیث امام ترمذی په کتاب التفسیر کې ذکر کړی دی وای امام دار قطنی چې دا د فن په ائمه کې دی رحمه الله وای هاذا مزتورب دا حدیث مستورب دی فإنه لم يروى ځکه د دې روایت نه کړي شوی مګر د طریقې د ابي اسحاق نه وقد وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 اوجه او پدې کې لس مختلف طریقې د استراب موجود دي فمنهم من رواه مرسلا چا مرسلا کړي ومنهم من رواه موصولا نه چا موصولا ذکر کړي ومنهم من جعله من مسند ابي بکر چا د مسانید د ابي بکر رضی الله عنه ذکر کړي ومنهم من جعلوا من مسند سعد رضی الله عنه ومنهم من جعله من مسند عائشه رضی الله تعالی عنها ګوره د مسند احمد ته مسند احمد دی وای د یو صحابي مسانی دراجمه کی جګنه په مختلفو بابونو کې کوم راغلي بیا د بل صحابي مسند احمد په دې ترتیب دی ادا سنه چې ته مسند احمد ګورې په کتاب الصلات ا کتاب الزکات نه د هر صحابي مرویات الله حیدر اجم کړی چې په مختلفو ابوابو د فقہ کې دي اگر هغه ورته فهرس نه جوړ کړي نو تر اوسه چا جوړ نه څه پوښوي په خبره وای شکر وبا سیدا ګور څومره خوارې شي تیار نړۍ پرته ده د پیغمبر اسلام حدیث د صلات د زکات د صيام بارک ته تربیتورو نو دای هغه یو ځای را جمع کړل دا کې راځم کړي نه وي اتا دی یو مسلې احادیث کته دا خودي روح مخ کې خلکو الله دی ورتا ډېر اجرونه ورکی او جنت فردوس دی ول ورکی سور سور خدمات کړي مولا هو تیار کار پروت ته وغیر ذلک ورواته ثقات اے رواتب ثقه دی لا يمكن ترجیح بعضهم على بعض ممکن نه د ترجیح د بعض په بعض والجم متعذر او جمع متعذر دا نګور حدیث مسترف شو حدیث مسترف شو دا د اقسام د ضعیف نه نه دوی مسترب المتن وی مثال د دې وسی ما رواه ترمذی عن شریک عن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس رضی الله عنها قالت سویلا وی بی بی وی تپوس کړه شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه د زکات کی فقال الله حبیب ان فی المال لحقا سوى الزکات په مال کې حق شته د زکات نه علاوه ورواه ابن ماجه من هذا الوجه دا حدیث ابن ماجه په دغه وجه ذکر کړي بلفظ ليس في المال حق سوى الزکات وې د زکات نه علاوه مال کې نور حق نشته خبر الټه شو کنه شو قال العراقي دام د دې فن امام دی امام عراقي وی فهذا استراب لا يحتمل التاويل دا داسې استراب دی د تاویل احتمال شته نه یو کې چې کوم خبره ده په بل کې بالکل دا غین الټه ده باندې دې پوری بس کین وایي